فبهيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين سلورم حصہ د سوره بقره شروع دا مونږ ویلو چې په دې حصہ کې مرکزی مسله مقصودی مسله هغه انفاق فی سبیل الله تعالی بیانای سر د حصہ کې لومبني آیات کې الله ترغیب انفاق فی سبیل الله تعالی ته ورک چې اے ایمان والو تاسو د الله لپاره کې مال خرج کړئ مخکې د هغه رزنا چې داسې او رز راشي چې نه به کې دوستی کار کوي نه به دولت کار کوي نه به شفارس کار کوي دک وخت کې به کفار هغه په خپل عمل ستومانه فائدہ به مسلمانانو ترسي به مسله د توحید ذکر کا الله لا اله الا هو الحي القيوم او عظیم آیات کریمه د قران کریم چې پاغي کې ولذلا د الله اسم ظاهر یا اسم ضمیر ذکر شو د مسلې نرستو بیان د دوه ډلو کو اصحاب الغی د کګی لارې والا اصحاب الطاغوت او دویم اولیاء الله اصحاب الرشد سم لارې والا د الله تابعدار مخلوق او الله صراحي الفاظ کوي چې الله د هغه کسانو دوست دی چې کوم سم لارې پسې را روان دي او عظمت د قران ذکر کو اوروه العسقای وی چې هغه رسۍ پورې د ژوند شي چې هغه د شلیدو قابلیت نه ده اوس د دویم رکو کې نننی سبق کې د اصحاب الرشد او د اصحاب الغی دغه مثالونه ذکر کړي الله والا او شیطان والا دغه مثالونه ذکر کړي لکه الله والا مثال ذکر کړي حضرت ابراهیم علی السلام او شیطان مرګره لکه نمرود او بیا دویم مثال ذکر کوي الله والا حضرت عزیر علی السلام نو په دې دویم رکوع د سلورمه حصے کې بیان د اصحاب الغی او اصحاب الرشد ځکه نمرود ځان ته هم خدای وي د خدای توپ داوی کړي وا نو چې ابراهيم عليه السلام بد الله وحدانيت بیانولو نو غوي زخم خدای ما لکه نمرود داوه د خدای توپ کړي او فرعون داود خدای توپ کړي وا الله پاک دواړو نستو نابود ک ځکه مخ کې وی چې الله هغه ذات دی چې الحي همیشه ژوند دی القيوم مدبر د کارونو دی نو پچا چې فنا راځي هغه الہ نشی کېده کله چې جنگ کول ابراهيم عليه السلام سره فی ربي په بار د وحدانيت د الله کې ان آتاه الله الملک جنگ ول کول وې د دی وجنا چې الله ورته بادشاہي ورکړې و الله بادشاہ کړو د وخت بادشاہي ور کړو ان آتاه الله الملک دا مفعول لاجله ده یعنی د دې وجنا چې الله د تبا شي ور کړو ډېر کرت الله یو انسان ته دولت ورکی خو هغه دولت د وجنا هغه د انسان هغه انسان د الله دشمن شي لکه موسی علی السلام الله ته وی الله سورت یونس کې براشي یا الله تا فرعون تا او داغه وزیرانو ته مال او دولت او خایس ور کړی دی الله داغه مال د وجنا لیذل عن سبیلک ستا دلارنا اوړي دلی دی او خلق مړی موسی علیہ السلام ولخیره کوي ربنا تمس علی اموالهم الله مال باندې اور لګي وشدود علی قلوبهم او پزړونو سختی راولي الله پزړونو سختی راولي دی ایمان نراړي نو نمرود ل الله بادشاہي ورکړي وا او داغه بادشاہي د وجنا هغه د الله خلاف شو زکه فرعون قارون سره دولتو نو موسی علی السلام ورته وی الله یاد کاغه مال چې الله تعالی درکړي نو هغه سوې دی کې دا الله سکار دی انما اوتیتو علی علم دا خو زما خپل کمال له دا خو ما په خپل لاسو باندې ګټلې دي نو دې کې دا الله حق کم زین اور کم نو هغه دولت د انسان دشمن شي نو ابراهيم عليه السلام هغه ته وایي چې زه خو د الله وحدانیت بیانوم زما رب تعالی بادشاہي درکړې ده فرعون ولوي ستار رب سوک دین ابراهيم عليه السلام و اس قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت زما رب غزاد ته چې هغه جون ورګي انسان ته بیا په مرګ راولي پیدای کی ماشوم نو بیا چې کلمري وخت پوره شي نو مړی کی مرګ او جون راولي قال نو اوه نمرود انا اوهي و اميت زم جون دی کولم لو کول کول شم لاړو جیل نه دو قیدیان راوستل یو د سزا موت مستحق وغلې وې زپرې مې خوده معافي او دویم بی ګناه وغه وجلو و دې کې سګران کار دی نو خو جاهل وکنه جاهل مطلق او چې کم مستحق د سزا ده نو هغه پرې خودو او چې کم بی ګناه نو هغه وجلو نو ابراهيم عليه السلام وچو هو دا خوري زیات به وقفته او الله د هر چا نوم زده کړی دی زیات کړی دی خو دلته کې دا غنوم نه دی زده یاد کړی ځکه چې هغه انتهایی به وقوف نو کمکل نو کمکل نوم قران نه ذکر کوي ابراهيم عليه السلام ورته قال ابراهيم ورته ابراهيم عليه السلام فان الله ياتي بالشمس من المشرق الله انور د مشرک نه راخېږي چې کوم د الله عبادت کوما اغه ذات ته چې د مشرک نه نور راخېږي نفات بها من المغرب چې ته ځان ته خدای وې نو ته د نور خاطر نه روخې جواب یو دلیل نه بل دلیل تلاړو نو مناظره کې خو قانون دار چې خپل دلیل نه برستو کېږي نه په خپل دلیل بکلک ولاړي دلته ابراهيم عليه السلام څنګه یو دلیل خپل پر خودو بل دلیل تلاړو جواب دا دی چې کلستا مناظر مقابل هغه کما کلی پویږي نه ستاده دلیل په مقصد نه پویږي نو بل دلیل ولا پیش کا ګین اول ورته وای زما دا ول دلیل جواب وکا نو نمرود کما کلو هغه نه پویدو په هغه دلیل باندې نو ابراهيم عليه السلام ول بل دلیل پیش کو چې الله پاک نور د مشرق نه راخې جاي ما خام مغرب ته غورځيږي دا د دنیا نظام چالو دی نو کته الہه ته ځان ته خدای وې ته وې چې زما په حکم دی دا نو دا نور دی د مغرب نه روخیږي الټه دي شي الله ولا توفیق نو ورګي چې د سملار عمومي دا ظالمان دي اوس دویم مثال دا اصحاب الرشد او کلذي مر علا قريه او تو وګوره او کلذي او مثال د هغه کس مره لا قريتن چې تللی او کل پاکلی والو باندې یو کلی باندې روان دی او زیر علی السلام وهي خاویه علی عروشها دارا غرزیدل او سره د چتون ناکندراتو کله اورانو جاړو ختم شیو د انسانیت په کې سنخه نه وا د آبادی په کې سنخه نه وا حضرت عزیر علیہ السلام وای کالا ان یحیی هذه الله بکمه طریقه با زما رب ژوندې کیدا کله آباد بکیدا کله بعد موتها پس د شاړوالینا دا نه چې څنګه بجوندېږي دا معنی باندې کې څنګه بجوندېږي الله قادر دی او هغه پیغمبر وو نو هغه وی ان یحیی هذه الله بعد موتها پسرنګ باندې با په کومه طریقه با الله باد کی دا کله چې په دې کې خو چرته دو سیدو یو نخوم نشتا د انسانانو د پاتې کې دو سہولت بګی نشتا ان یحیی هذه الله دا خبره او کا الله فاماته الله مئات عامن بس مړو ساتلو الله د لامه اتا امن سل کالا حضرت عزیر علیہ السلام اغنه ساوا غستا او مړ کو د پاره د امتحان او سل کاله په دغه ځای پر خودو مئتام سل کاله ثم بعث بیا سل کاله پس راپور تک سل کال چې تیر شو الله ورته عزیر علیہ السلام را پاسا او چې را پاسې دو نو کال کم لبستا الله ورته وی عزیر علیہ السلام سمره وخت دلته تیر ک هغه چې دا سوچو کو وی قتل چې را روانو مو خو سبای ټیمو اوس ماځي غره دې نو سوي قال لبست يوما او باز يوم الله یو ورځ می تیر کړی دا او هو رزم نه جوړي او باز یوم یا سیسه درځه می تیر کړي زکه ز سارو د شیو ما اوس ما جی ګر دې الله ورته فرمایل قال بل لبست مئت عام بلکې تا تیر کړي سل کالا او ګرا پیغمبر دې دنیا کې دې سل کاله تیر کړی دی هغه وای زه خبر نه ما چې ما راسته را کړی کني ما راځه ا دې پیغمبر لا ارز دا مالو کیږي عملونه ولا مخامخ کیږي او دا لاس کې وای په قبر باندې چې کینی مرغی ناس ته چنچن او که چنچن د لپته لګي چې دا نر دا کما دا او دومره به وقوف دي او چې قبر دلار شي نخبو طرف ته ودرېګا سر طرف ته مو درېګا ولی وې دله تکلیف په سټ راړولو کې چې تا ګوري الکه بیا د خاور لاندې ولې پروت خو بیا راو باسه کنه ها ها وې دا تا ته ګوري او چې په دې دومره سونو ما من خوره کې هغه تا دا پته لګي بڼو کې دنا چې بر زما په قبر خزبانه چړچړ ناس تراو کا چړچړا نو د بیا د بیا د بی خبره ده ته چې ورته خزلېږي نو ګناغول دي جامو کې بیا نخ کاری دومره غیرتی ته ها الله وی پیغمبر د خو په زیبانی و د پاتې شوی دی سل کاله پته ورته نه لګي چې زما څومره وخت تیر کړی دی الله ورته وی کم بل لبست میتا من تاسل کاله تیر کړی دی فانظر الی طعامک بسو ګورا هغه خوراک ستا و شرابک او هغه سکاک ستا تا تا چې ځان سره د خوراک سامان کم سام راغشتي غیله وګوره لم یتسنا پاغي کلونه دې تیر شوی تر او تازه پروت دی دا قدرت درب دی تاسل کال تیر کل خسل کال کې ستا د ابو ستا د خوراک ذایقه رنگ خون بوی نه بدل شوی اکه سره ته مثال کال یو سدی تیر بتا تیر کا نو سل کال پس چې ستا خوراک تر او تازه دینو زما چې کله خو شیدا کیلې بجوندې کما بعد به کما وانظر او وګورا الہ مارکا هغه خرستا تا سورلی چې ستا کوم زګه خو پسل کال کې ریزه ریزه شوی ختم شوی دی اډو کې برات دی الله ورته ویل نجعلک دې د پاره چې وګرځوم تا تا آیتن للناس نخه د خپل وحدانیت خلق لا وانظر ال الازام او وګورا اډو کو د خرطام کیف ننشزها څنګه د یو ځای کوما دا اډو کې تاسو نس برات دي دا څنګه یو ځای کوم ثم نکسوها لحما بیا ورته څنګه د غوخي کور خېجو ما دا اډو کې تاسو نس برات دي نو دا را جمع کوم خپل خپل ځای باندې یو اډو کې لګوم او بیا ورته د غوخي کور خېجو فلما تبين له هر کله چې ښکارا شو حضرت عزیر علی السلام ته دا خبره او خری ولیدو چې هغه جوړ شو قالا ویل الله پاک تا حضرت عزیر علی السلام عالمو الله زوس خپو شوم په دې خبره باندې چې ان الله علی کل شیء قدیر الله تبارک زبانه قدرت والے ستا قدرتونه هغه د هر سن لوی دي الله ستا اختیار د هر سن سیوا ده تبارک قادر اے وایس کال ابراهیم اوس دا مینس کې واقع د عزر علی السلام دی تویل کیږي ادخال الهی یعنی د مخاطب د پوهه د پاره الله پاک مثال د پاسه بل مثال پیش کی مخکې د ابراهیم علی السلام واقع و نوز بیا و اس قال ابراهیم یاد کا وخت چې ابراهیم علی السلام ربي او زما ربا ارني کیف تحیی الموتى الله ما ته اوخه ته په کومه طریقه باندې مړی ژوند کې الله ستا خو قدرت ته ژوند کول شي خو ما ته خو ز لگا نظاره او کما تماشا او کم چې مړي څنګه ژوند کیږي قال اولم تؤمن الله ورته و ابراهيم عليه السلام استا یقین نشتا ته په خبره پوانی چې الله پاک مړي ژوند کوي قال او ابراهيم عليه السلام بلا الله پاک زما یقین دی ولاکیت لیتمئن قلبی لیکن دې د پاره تپوس کوم چې زړه مې مضبوط شي لکه تا ته وسړې وای چې لکه دلته بهر په یو گاډي ور لګېدلې مثال په تور باندې دې ته علم یقیني وای چې او بس یقین نه دا دروغ نه دی ویلي په گاډي لګید اور لګې دوه باندې د لسه ملاویږي د ماته وي دې ته علم یقیني وي دویم ته عین الیقین وي چې او تزر چابي واله دروازه کولاو کې او بار روټ ته وځي او ګوري چې او په گاډي اور لګېدل او کنه نو ابراهيم عليه السلام ورته وی چې علم یقیني خو مشتاز لکه مې دا خبره موجود ده دا مې یقین ده چې الله ته مړ جون دې کول شي خو عین الیقین باندې را لوخه الله چې پستر ګوینم چې څنګه جون دي کې دا د ځان د پوهې د پاره دا نه چې ابراهيم عليه السلام یقین نو نو الله ورته وی ابراهيم عليه السلام تا قال فخذ اربعه من الطير انسا سلور قسم مارغان سلور قسم د مارغان نو والا مختلف فسرهن الیکا دو معنی دی یو عادت کدی د ځان سره لکه سړی تنظری عادت کړی یو بل داسي توتی عادت کړي بل شي عادت کړي چې دی ورته आवाजو کې اگر راځي کله ولا پوګه کینی کله ولا پلاس کینی الله ورته فسرهن نه لیکا ځان سره عادت کا چې کله ستا سره عادت شي نو بیا دا ټول الال کا او یو چټنی رواله فسرهن نه لیکا چټو کې اوټا کوا ټوټه ټوټه کا او پوش ان الله عزیز حکیم چې الله دې غالب او حکمت والا نو دی رکو کې د اصحاب الغی او د اصحاب الرشد هغه مثال ذکر کو چې یو ابراهیم علی السلام او نمرود او حضرت عزیر علی السلام بیا ګورئ الم ترا آیت نګوري ال الذي اغستا ج ابراهيم چې جګړه کولو د ابراهيم عليه السلام سره فی ربه په بار د وحدانیت د الله کی ان د دی وجنا آتاه الله الملک چې الله ورته بادشاہي ورکړي وا اس قال ابراهيم کله چې ابراهيم عليه السلام ربي اے ربی الذی زما رب الله اغزاد ته یحیی چې ژوند ورکي و یمیت او مرګ راولي قال اول نمرود انا زچی ما احیی زم ژوند ورکوم و امید او مرګ راولم مرګ او ژوند زما لاس کې هم دی قال ابراهيم عليه السلام ورته وي فإن الله بشک الله چې دې زما رب خدای ذات ته یاتی بالشمس چراخی جای نور لرا من المشرق د مشرقنا فاتی بها من المغرب نو تیرو خې جوا د مغرب د طرفنا فبهت الذي كفر نو شرمنده شو کس چې کافرو ځکه لا جواب شو والله لا يهدي القوم الظالمين الله توفيق نور کوي قوم ظالم ته او کلذي او یا وګوره مثال دا کس مره لا قريتن چتلل او کل په یو کلی باندې وهي خاویتن او داخله اورانو علا عروشها سره د خپل چتونو نا قال انو وزير عليه السلام ان يحيي سرن بابات کی الله پاک حاضر الله دا الله پاک بعد موت یا پس دوران والد دینا دا کله په کومه طریقه الله آبادای فاماته الله مئات امن نو مړو ساتلو الله د لرا سل کالا ثم بعثه بیا را پورته کو قال ان ویل الله پاک حضرت عزیر دا کم لبستا سمر وخت د تیر کو عزیر علیہ السلام دی کلی کې قال او عزیر علیہ السلام لبستو ما وخت تیر کړی دی یومن یورز او بعد یومن یا سدی صدر ازینا قال ویل الله پاک بل لبست مئت عام بلکې تا تیر کړي سل کالا پوره یو صدی تیر شوی دا فنظر نو وګورا الا طعامک خوراک ستا او شرابک او غسکاک ستا لم یتسنا چې په هغه باندې کلونه نه تیر شوی نه دی بدل شوی خونداغه سره مونږ یو ځای کو دی لرا ثم نقصو علا ما بیا اچو د پاسه دی مونږ وخا فلما تبین له هر کله چې کار شو دتا قال ان ویل د دوزر له سلام عالم زخبوشم ان الله اجبشک الله پاک علا کل شیء په هر څه باندې قدیر قدرت والا دی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او یاد کا کله چې ابراهيم عليه السلام ربي ای زما ربا ارني او خیماتا کیفا تحیی الموتى سرنګ ته ژوند کې مړی قال ابراهيم عليه السلام تعالی وی ویل الله پاک اولم تؤمن ایستا یقین نشتا تدا خبره منی نه قال ابراهيم عليه السلام وی بلا الله زما یقین شتا ولکن لیتمن قلبی لیکن دې د پاره چې مطمئن شي زړه زما قال الله باغوي فخذ اربعه من الطير انیس سلور قسم مارغان فسرهن الیکا نزان سره عدد کا یا ټوکړي ټوکړي کزان سره